تار د ډنډ ولسوالۍ څخه محمد امین لیک رالېږلی او پوښتنه کوي وایي قصدا بې اوداسه سجده کول یا لمونځ کول څه ډول دی حضرات بعضي کتابونه ورته کفر وایي چې یو سړی اودس یې مات سي او بیا سربیرو پر هغه باندې دی سجده لګوي نو دا سړی وایي کافر کیږي لکن هغه ټینګه مسئله هغه همدغه ده چې دغه سجده بلا اودسه کفر نه بلل کېږي ګناه ده معصیت دی ناروا کار دی بد عمل او بد کار وکړي اما ورته کافر نه ویل کېږي حضرت مولانا لکنوي رحمت الله علیه هغه راوړي په دا خپل کتاب کې نفع المفتی والسائل یو سړی په جماعت کې ولاړ وي او د سیمات سي اوس کدی انصراف او انحراف کوي د دغه ځای وځي شرمیږ وای دا خلق به راپوسي را خبر به شي بدګماني به وکړي او کدی سجده کوي بیا اودس وسو نو دا سړی به څه چل کوي تندی دې ومځکې ته نږدې کړي چې دا خلق سجده کوي اما دی به تندی نه لګوي او په نیت کې بیا دا هم نه چې دا تعظیم د الله کوم دغسې د رکوع ورسره کوي دغه سجدې ته دې نږدې کېږي سر دې پر مځکه نه لګوي او کلمات یې د لمانځه دې نه وایي خو پورته کښته به شي چې دغه خلقو ګمان یې واړاوه بیا چې دی و خدای پاک چې اودس به نه وی کړي بېرته به هغه لمونځ را وګرځي خو پر هر تقدیر باندې دا سجده کول بې له اودسه چې عین فضل و تندی په مځکه ولګوي اما و اما بې اودسه وي نو کافر ورته مه وایاستئ هغه محققین د علماو ورته کافر نه وایي اما ګناهګار ورته وایي نو دا عمل چې څوک ونه کوي که چا کړی وي توبه وباسي والسلام